على رسول الله وبعد دا دویم فصل له په هغه جروح کې چې داغي تعلق دراویانو د عدالت سره ده هغه جروح متعلقه د عدالت الروات سره دا پنځه دي یو پاره کې د انخرام المروءه یو راوی د بیسړی توبې کارونه کوي بیسړی توبې کارونه کوي د سړی توب دغه دایره نه وته یا په نور الفاظ سره د دې تعریف دا دی چې آداب نفسانیه تحمل صاحبها على محاسن الاخلاق وجميل العادات چې دا نفسانی آداب دي چې خپل صاحب په دې باندې راپورته کوي چې د خپل اخلاق خاوند ګرځي او خپل خپل عادتونه نیوي د خپل عرف او د معاشرې نه د بې سړیتوبۍ کارونه نه کوي بلکې په هغه عرف او ثقافت باندې روان دي د دې تعلق د عاداتو سره دی د دې وجنه د دې مرجع او رجوم عرف لدا د دې وجه نه د دې لپاره داسې قانون نشته چې د هغې لاندې د غټول د مروعت سیزونه راشي په اختلاف د اشخاصو سره په اختلاف د بلدانو سره په اختلاف د زمانو سره په دې کې تغییر او تبديل راځي په یو زمانه کې به یو کار مخروم المروعوي او په بل زمانه کې چې وګوري نو به داسې نه په یو ځای کې به یو شی د بې سړیتوبۍ حسابېږي په بل ځای کې به د سړیتوب وي یو ځای کې به یو لباس خلک بد ګڼي په بل ځای کې به هغه د معززو د محترمو خلکو لباس وي نو د دې وجې د دې لپاره داسې ضابط او قانون نشته چې د هغې لاندې دی دغه مروعت او د هغې اسباب ټول راشي د مروت خلاف کارونه کوي خو صرف په یو ځل دوه ځلي سره نه چې دا بالکل داغه طبیعت وګرځي او دومره لا پروا شو چې د مروت خلاف کارونه د عادت وګرځیدل او په دې باندې بیا جرح کول د علماو کار د هر چانه نه مخکې ذکر شول چې په روایتو کې تطبیقي عمل کې د دې مثالونه انتهایی کم بلکې په نش حساب دي دا سه روایت څوک نشي پیش کوله چې د دې وجنه دی غرض شوی چې د دې پراویانو کې فلانه مخروم المروءه ده د دې متعلق یو مسله ذکر کیږي چې اخذ الاجره علی التحديث احادیث بیانولو باندې په تعلیم او تعلم باندې اجرت اغستل آیا په دې سره د انسان غمروت ختميږي کنه دا جایز دي کنه نو بعض اهل علم او محدثین د دینه منع کړي چې په حدیث بیانولو باندې بسو کو اجرت مزدوری نه اخلي دا مذهب د اسحاق ابن راهویه امام احمد ابن حنبل ابو حاتم او د نور اهل علم ځکه وي په دې کې حرم المروءه راځي دا د مروءت خلاف کار دی او په دې کې بدګماني راځي په دې اجرت اغستون کې باندې چې کې دې شي د حدیث د دی وجه نه بیان کړي چې پیسې په ورله ملاوي دي او دویم قول د اهل علم دا دی چې د حاجت د وجه نه دا جایز دی دا راجح قول لري په دې مسله کې د به مو خلک په ما باندې ملامتیا وي چې زه په دې تحدیث احادیث بیانولو باندې اجرت اخلم نو زه بس کوم زما په کور کې سوار لسبال بچنه نو که زه ناس تم د خلکو خدمت کوم احادیث ورل بیانوم بل کار کسب نه کوم زما بچي بس خوري نو راجح قول لا چې دا جایز دی بنا بر حاجت کسو کله مستغنی کړي نو خبره ده پرې باندې د اجرت نه اخلي خو عامم کسو په تعلیم او تعلم باندې اجرت اخلي نو دا جایز دی حدیث د صحیح البخاری کې مراغلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سو صحابه کرام لګیو په یو سفر باندې یو ټوله و نو دای په یو کلی باندې تیرېدل دا غینې د ملمستیا مطالبه وکا هغه ملمستیا ورنکا بیا په هغه کې دا کلی سردار د قبيله مشر مار لړه موشي چې له صحابه کرامو لراغل د دم مطالبه تی کوله چې مونږ باندې دم واچوي ای ورلوي الا بدر باندې دم چې چې دومره دومره ګډه راکې مونږ لا په اجرت او مزدوري کې نو دمه په واچول خو بیا صحابه کرامو یو بل لو چې په دې مجرت او مزدوري واغستوري د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بتپوس کو نو چې راغل نبی علیہ السلام نه تاسو کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوي ان احق ما اخذتم عليه اجرا کتاب الله ډېر بهترین او حقدار چې تاسو په غي باندې د اجرت او مزدوري غست د الله کتاب نه نو د جمهور اهل علم رای او مذهب دا دی چې دغه حدیث د وجنه اجرت علی التحديث یا اجرت علی تعلیم القرآن ناجایز او روا ده په دې کې چې انسان د هغه څه عقیده ولري چې دا نوی پیدا شوی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه معروف او مشهور نه دي نه د صحابه کرامو نه نقل دي خو د زده او عناد د وجنه څوک دا کار نه کوي دی او شبهه د وجنه د زده او عناد د وجنه چې کوي نو بیا خو روایت قبول نه نه دی د شبهه د وجنه یو کار د بی دیني کې خوخکاری د لاغ دین مبتدعه او بدعتيان بیا اهل علم ذکر کړي چې په دوه قسمه دي یو هغه مبتدی دی چې د خپل بدعت د وجنه هغه د دین د دایرې نه وته دی په دې باندې کافر ګرځیدل چې غیله عقیده د عقیده بدعتي وي اعتقادي مبتدع مثال به څنګه لکه غلات الروافض الذين يدعون حلول الالوهيه في علي رضي الله عنه لکه غالی رافضیان او شیعگان چې هغه علی رضی الله عنه له الہ وای چې د الہ او معبود ده او دویم هغه مبتدی ده چې د خپل بدعت د وجنه د دین د دایره نه وته نه ده د په دې بدعت سره کافر شوی نه ده عملی مبتدی ده لکه هغه شیعگان چې پاغي کې غلو نشته رفض بکی نشته خوارج شول مرجئه وغیره شول نو په دې کې تفصیل او وضاحت دا د چې دې ځکه موږ مفصل ذکر کړی د اهل علم او اقوال د دې خلاصه او اختصار دا دی چې کم مبتدی د خپل بدعت د وجنا د دین اسلام د دایرې نه وته اعتقادي مبتدی دی نو دا غ روایت خو نه قبليږي دا خو مردود د بل اتفاق ځکه د حدیث د ادا د پاره شرط څه دی اسلام چې مسلمان به روایت به نقل کوي نو څوک چې کافر شو د دین د دایرې نه وته دا روایت لس اعتبار نشته او کوم مبتدی چې د خپل بدعت د وجنه فاسد ګرځیدل دی خو د دین د دایرې نه وته نه دی عملی مبتدی دی نو داغه په روایت کې د اهل علم مختلف مذاهب دي خو محققین اهل علم او په کوم معنی چې د ائمه او د محدثینو صنیع ده هغه وی چې د روایت به قبول وي کده صادق اللهجه ده رښتینی لهجه واله ده دروغ نه وي نو روایت قبول نه او کنه د بدعت سره سره د په لهجه کې دروغ هم دي او په د باندې څه تهمت د دروغ شته نو بیا روایت قبول نه ده ابن المديني رحمة الله عليه بوي لو تركت أهل البصر للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب وای ما که د کوفي والا روایت د دې وجه نه پرې خو چې دا اکثر شیعاګان دي د تشیع په بدعت کې مبتلا دي او د بصري والا روایت د دې وجه نه پرې دم چې دی قدریه دي د تقدیر په بدعت کې مبتلا دي د اغینه انکار کوي نو د حدیثو دا کتابونه به ټول ضایع شي احادیث به د لاسونه لاړ شي نو اصل شی پراوی کې صدق ده دا امام ابن کثیر رحمت الله علیه په اختصار علوم الحدیث کې ذکر کړي بل د ائمه او صنیع لچې وګوري دا غي عمل او منهج لچې وګوري نو د هغه مبتدعين نه روایت نقل کوي چې هغه صادق اللهجه دي دروغ نه وي برابر خبره ده کدا بدعت د د د مذهب د پاره یو قسمه مؤید دی او کنه دی دغه تفصیل هم بعضی کوي لکه دلته په دې مذکره کې مونږ لیکل خو اختصار د دې مسلې دا نه ګور بعض راویان چې او مبتدعين خو اهل علم دا غینا احادیث نقل کړی دي امام زهبي رحمت الله علیه دی یو راوی بارک وی ابان ابن تغلب الکوفی کوئی شیعی زید لکنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته و دا ابان ابن تغلب الكوفي چې ده د خلک شیو خو زمونږ د پاره د رښتیا دي او د دروغ سزا او د غي بوج په د باندې نه کوم رښتیا چې ویلي روایت موږ لرا نقل کړي هغه به قبلو او کوم ځان له عمل چې د بدعاتو کې مبتلا دی ا دې پوه شه دا غي سزا به الله ورکړي امام زهبي رحمت الله عليه په سیر او اعلام النبلاء کې د مبتدع د روایت باره کې وی وی هذه مسأله کبیره دا ډېر وګدا او ګرانه مسله ده او بیا په اخر کې وی وهذه المسأله لم تتبرهن لي كما ينبغي دا مسله په دلایلو سره مال داسې نه د واضحه شوې لکه څنګه چې مناسب وي ځکه د ائمه او عمل له چې وګوري نو بلا ځایونو کې د مبتدعینو نه روایات نقل کوي او بیا چې د هغې قواعد وګوري نظري عمل وګوري نو په هغې کې تفصیل کوي کله وایي د ده روایت قبول دی کله وایي قبول نه دی خو راجح قول چې په کوم باندې عمل او صنیع د ائمه او د هغې منهج دی نو چې کله یو راوي امین دی او د صادق اللهجه ده دروغ نه وای نو دا روایت د قبول نه په دې مسله کې روښته تاسو په سوار لسمه صفحه کې وګورئ الراجح قبول روایت المبتدع بالشروط الثلاثه راجح خبره دا ده چې د مبتدع روایت په دریو شرطونو باندې قبول دی داسې روایت دی نه نقل کوي چې په هغې سره د ده بدعت له تایید ملاویږي بدعت او د غلطه نظریه پې مضبوطیږي خو کله چې دی په دې روایت باندې متفرد وي بل چا روایت نه وي نقل کړی نو دا دریم قولم دا دریم شرط هم بعضې اهل علم ذکر کوي خو محققینو اهل علمو دا هم لر کړی چې دا پته درله ولګېده چې دا راوي صادق اللهجه دی او دې دروغ نه وای دروغجن نه دی نو کدا روایت د بدعت له تایید ورکې نو بیا هم روایت قبول نه امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې د بعض خوارج نه روایت نقل کړي او ځنه ائمه به فرمایل چې د فلانی مبتدع نه موږ روایت نقل کړي اگر چې پاغي سره د بدعت له ترجیح ملاويږي خو دی که د اسمان نه راغورځول وي د ځمکې لا ذرې ذرې شوی وي ټوټې ټوټې وي دروغې په نبی علیه السلام نه وي بدعت ځان له دی په یو شبهه باندې او یو غلطه نظریه وه دغه شبهې د وجې نه دی په یو ګناه کې مبتلا و خو باقي دروغ نه وي لکه زیات تر دا صفت موجود د په خوارجو کې خوارج د معمولی ګناه د وجې نه خلک د اسلام د دایرې نه خارج کوي نو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام دروغ ویل خو ډیر لوی عمل نه هغه چرم په نبی کریم صلی الله علیه وسلم دروغ نه وی نو سره د دین چې مبتدعين دي ائمه او د اغي روایت په خپل کتابونو کې را نقل کړی دي مشهوره خبره د امامانو د حدیثو نه دا ده چې د مبتدعینو نه روایت کړي دي او په صحیحینو کې ډېر احادیث د دوی موجود دي د دې لپاره اصل او دلیل څه شی دی الاصل فی قبول روایتهم اذا لم يكن متهما باستحلال الكذب چې د مبتدی روایت به قبليږي چې کله په د باندې دا تهمت نه دی لګول شوی چې د دروغ له حلال او جایز وایي صحابه کرامو د خوارج او اخبار او داغي احادیث قبول کړي دي ځکه هغه ډېر اهتمام کولو چې رشادي وي د دروغ نه بیان ساتلو دروغ خو ګناه کبیره ده معمولی ګناه چې بم چاو کاغي با کافر شمارلو د دین نه بار به غنلو نو هغه دروغ نه وي الفسق بل د جرح دا غ وجوه نه فسق ده چې په دې سره یو راوی مجروح ګرځي فاسق چاله وي من عرف بارتكاب كبيره او باصرار على صغيره چې څوک ارتکاب د کبیره کوي یا په وړوکي ګناه باندې همیشه واله کوي نو دی لفاسق وي او دا فسق کله فعلا وي کله قولا وي ګناه کله انسان په خله کوي کله عملا کوي او د دې فاسق روایت لبیا سوی منکر وای دا د هغه اهل علم په نيز باندې چې هغه په منکر کې مخالفت شرط کړه نه لګي بیګا تاسو مصطلح کې وي چې د منکر دوه تعریفونه دي یو تعریف پاره کې مخالفت شته او دویم پاره کې د مخالفت د شرط نشته عام تعریف د منکر دا کوي چې ضعیف د ثقه مخالفت وکړي خو متقدمین اهل علم کله تفرد د ضعیف لمسوي منکر وایي نو د دې فاسق روایت له منکر وي هغه اهل علم چې غي په منکر کې شرط د مخالفت قید نه ګرځي فإن للمنكر اطلاقين د منکر دو اطلاقونه دي ما تفرد به ضعيف او دویم ما رواه الضعيف مخالفا من هو اوثق منه او جمعا من الثقات التهمه بالكذب بل تهمت بالكذب د چې په یو راوی باندې دا تهمت لګول چې د دروغ وایي الراوي يتهم بالكذب في حالتين په یو راوي باندې د دروغ تهمت په دوو حالتونو کې لګي یو په دې حالت کې چې د داسې روایت باندې متفرد شي چې هغه روایت د اصول الدین خلاف دی د شریعت د اصول خلاف دی او د دې په سند کې د دنه علاوه بل څوک متهم نشته نو دل بیا متهم بالکذب ویل شي او دویم متهم بالکذب په دې حالت کې ورلوي چې د په کلام الناس کې دروغ وي حدیث کې خو دروغ نه دی ویلي خو خلکو سره په معاشره کې چې خبرې کوي نو دروغ په د باندې ثابت شوی د دې متهم بالکذب روایت لبیا محدثین متروک وي چې دا روایت د متروک دی یا ورله روایت واهی وي یا ورله تالیف وي دا مختلف تعبیرات تنه کوي متروک واهی او تالیف او د کذب نه مراد څه شی دی الکذب فی الحدیث النبوی چې یو راوی په حدیثو کې دروغ وایي نو اغلب اهل علم کذاب وایي غټ دروغجن خو که حدیث کې په دروغ نه دي ثابت په کلام الناس کې دروغ وي نو اغلب یا کذاب نه وي اغلب سوی متهم بالکذب مراد د کذب فی الحديث النبوي نسدي ان يروي راو عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله ولم يفعله ولم يقره متعمدا لذلك ويسمى حديثه بالموضوع چې راوی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځان خبره جوړه کی یا دا سفیل چې نبی اسلام نه کړی دا غي نسبت کی یا هغه دی یو خبري او د عمل تقریر نه کړي او دا غي تقریر ورلدی منسوب کی او قصدن دا کارو کی نو د حدیث له موضوع ویل شي منګړت او د ځانه جوړ کړي شوی حکم روایته اذا تاب دروغجن چې د خپل خبرې نه توبه وباسي نو آیا روایت به قبليږي کنه لا تقبل وان تاب یو طائفه د اهل علم دا وای چې د دې روایت به بیا نه قبليږي که توبه وستا یو ځل په نبی رسول الله والسلام دروغ وی دا په ثابت شول نو د توبه تایب هم شو د الله په دربار کې به غاړه خلاص شي خو په احکام دنیویو کې د دې روایت بیا نه قبليږي یو ځل د دروغجن ثابت شوی دا مذهب د امام احمد د امام حمیدی ابو بکر شیرفی امام احمد رحمت الله علیه بوي وي تصح توبته فيما بينه وبين الله لا ان تقبل روايته د دا او د الله په منځ کې توبه قبول ده خو روایت به نه قبليږي د دې اهل علم لپاره بل څه دلیل نشته خو صرف تغلیظ او زجر بلیغ دی چې څوک په نبی کریم صلی الله علیه وسلم دروغ وایي نو دا قول دی د لپاره کړه چې څوک په نبی کریم صلی الله علیه وسلم دروغ نه وایي ځکه که یو سړی کافر دی مسلمان شو دا غ روایت قبلول شي نو که یو سړی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم دروغ وي نو دی خو په دې کافر شوی نه دی لوی مجرم او فاسق په وګرځیدو نو چې کله کافر توبه ویست مسلمان شو دا غ روایت قبليږي نو د دا خو د طریقې اولا قبول شي اکثر صحابه کرام په دې صفت باندې چې په حالت د کفر کې اسلام راړو د اسلام نه رسو غیر روایت نقل کوي روایت قابل قبول دي